عاصم ټولو کې مقدمو شرافت رتبار سے مقدمو فقدم الكتاب وقال قران کریم مخکې کوي ویل اما الكتاب فالقران المنزل على الرسول عليه السلام د قران تعریف کی د قران تعریف قران کړه دی ډېر دې د پاره کوي چې هغه قران تعریف کوي چې هغه دلیل د چا دی د احکاماتو دی فل کتاب الکتاب فل قران المنزل علی الرسول علیه السلام هذا تعریف لكل الكتاب دا د ټول قران تعریف ته مخکې کستاسو خیالي دلیل احکامات دوی چې مراد د دینه بعضی آیاتونه د چا دي د کتاب دي چې هغه په اندازه د 1500 آیاتونه دي خو 1500 آیاتونه د قران دي کنه دوی د ټول قران څخه کوي تعریف کوي یا الفلام پکې ماحود دي او ماحود په دې سراغ کتاب چې مخکې څه کړو ذکر کړو نو هغه مراد دي هو الكتاب السابق ذکره والله فی للعاد والماحود هو الكتاب السابق ذکره هغه کتاب دی چې سابق ذکره چې داغه ذکر مخکې تیر شوی دی الذي كان مضافا الیه للبعض هغه چې په نورانوار کې مضاف الیه د بعضو دا داسې لیلالی دی تاسو منار وی منار منار کې دا سویلو چې بعضو کتاب منار کې خوشمیرلی اصول شرع سلاس الکتاب و سنت و الاجماع آی کې خدا نو ویلی چې بعضل کتاب خدا سره د خپل بازو سره کړو ذکر کړو د بلا بچې د منار ضمیر نورانوار ته راځي کوي خبره باندې پوښو خپل ټکی و سره کلک کړی دی الذي كان مضاف اليه للبعض شغه مضاف الیه د بازو والقران د ال کتاب په صفه القرآن نه وړي دی دا څه شی دی یو فل قرآن ټول خلق پیژني نو ټول پیژني نو دې ته تعریف لفظي ویل کېږي اش... به اشهر مرادف تعلی... تعریف څه شی لفظي په اشهر چا سره مرادف سره لکه ملعزن فر جواب زیرغام مز زیرغام اسد پوه نه شوي اسد څه شی دی مشهور دی زمری ته د زمری مشهور نوم څه دی اسد دی په عربی کې ډیر زیات نمونه دي چا دي د زمری دي ډیر نمونه د چا دي د زمری ډیر دي غازنفر اسد دا اسد تعریف لفظي شو په شر مرادف سره نو کتاب ان قران نو څه شي قران یا دوی متوجید ادا کی چې قران قران قران شي څه شي قران فو لان غف ران فر قان داسې مصدر شي د قرأن مصدر شو قرآن په معنا د مقروء ان باندې معنا چا باندې مقروء نو فل قرآن فل مقروء هغه چې لوستل کیږي هغه چې لوستل کیږي نو لوستل کیږي خو ځوړنوارم لوستل کیږي نو جنس شو بیا څه شو جنس نو المنزل علی الرسول بس شي فاصل شي یا قران قران فعال قران قران مې ونوي قران صحیح شو قران وزن څه شو فعال فاعل لام قرانا نو قران فعال په معنا د مفعول قران مقرون په معنا باندې مقرون باندې یو بل سره څه شي پیوستا دا ټکی یو بل سره دیم سری په واسطه دي نو دا جنس شو او المنزل علی الرسول ته نسو شو فصل شو دا د قران معنی ني یو معنی مقرون شو او بل معنی څه شو مقرونون شو نو مطلب د لستلو کتاب او یو بل سره مربوط کتاب چې یو بل سره سره رابط والقران ان كان علما كما هو المشهور فهو تعريف لفظي وابتداء التعريف الحقيقي من قوله المنزل تعریف حقیقی و د المنزل نه شروع شي و ان کان بمال المقرو او بمال المقرون فهو جنس له و ما بعد فصل بلا تکلف دا جنس شي او دا ورپسې و فصل شي فال منزل ګوروس فال منزل د اسمان نه نازل شوی نو کوم کتابونه چې د اسمان نه نه دي نازل شوي لکه دا زمونږ مخې ته چې پراته دي د ټولو کتابونو نه احتراز تکو چې خیر آسماني کتابونه دې څه شو خارج شو نو المنزل ټیک شو کنه علی الرسول چې وي نو د موسی علی السلام او د عیسی علی السلام د داوود علی السلام د نور آسماني کتابونو نه اختراع شو نور آسماني کتابونو د څه شو خارج پونه شوي بیا المنزل کال منزل المنزل چې تشدید شي لګ لګ نازل کړي شوی نو قران مجید په دیرش کال کې لګ لګ څه شوی دی نازل شوی او چې ال منزل شي ال څه شي منزل په یو ځل څه شوی نازل شوی نو د لوح محفوظ نه تر لومبي اسمان ته بیت العزت ته په یو ځل څه شوی دی دا غل دی بیا د لومبي اسمان نه بیت العزت نه دنیا ته په نبی علی السلام باندې لګ لګ څه شوی دی دا غل دی نو شهر رمضان الذي انزل فيه قران نو انزل په یو ځل څه شوی راغلی او ځنې ځایونو کې نزل ویل دی لګ لګ څه شوی دی راغلی نزول اولی په یو ځل شوی او بیا اسمان ته لګ لګ څه شوی دی اسمان نظم کې ته لګ لګ څه شوی دی راغلی دی په دې کې دواړه قرات دي دا متن کې المنزل وای او قال منزل وای او یاد دی وجه نه وي دا توجیه چې کین نو دا ډیره خپل نه ده خاص ویلې ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په لومبي رمضان کې په یو ځل نازل شوی بیا ورته ویلې شو چې لګ لګ وایا باندې ثبوت نشته لانه قال ينزل عليه په رمضان کې و نبی علیہ السلام ته ټول قران مجید چې به مخ کې کم نازل شو نه غو ته په یو ځل څه کول شو ویل شو دور به وسره کو څه وسره کو دور به وسره